دویمه نښه یې دا ده چې دوی به د جهاد مخالفت کوي کله به دا مخالفت داسې کوي چې مخامخ په سنګر کې درته ناست په ډزو به دې ویل کله به داسې چې تبلیغات به درشي کوي په راډیو کې تلویزیون کې په اخبار کې کله به د منبر نه او د محراب نه درسره تبلیغات کوي کله به د الله کتاب په مخ کې کوي او د امغه آیاتونه به تحریفوي تعیلوي او تا به پرې ملامتوي مجاهد به پرې باندې ملامتوي چې د جهاد مخالفت کوي که د دې ځای د جهاد مخالفت کوي او یا بل چېرته د کوم مسلمان جهاد مخالفت کوي په دې پوه شي چې دی دښمن دی نو دښمن به په سترګو نه پېژنې د سترګو په رنګ شرنګ یې د سترګو شین وي نو هغه دښمن ده که سترګو رنګ تور نو هغه بیا دوه دوست ده په دې به نه پېژنې چې که د مخ پوستکی سور و سورمخی و نو بیا هغه دښمن ده او که ګندني و هغه بیا دوست نه دښمن به په عقیده پېژني په نظریه باندې به پېژني که دغه نظریه په هر چا کې وه هغه دښمن که د زوی پلار ترمنځ هم د عقیدې اختلاف و دا یو بل سره دښمن دي نوح علیه السلام د الله برحقه پیغمبر د الله برحقه پیغمبر دویم ابو البشر دی د انبیاو پلار دی چې قوم نافرماني وکوله او د خپل حجت ور باندې قایم کړ نه نیم سوه کاله یې دعوت ورته وکړ الف سنه الا خمسین عاما او بیا الله د د قوم غرقاوه نو بیا یې خپل زوی ته په ډېر مهربانۍ باندې یا بنی ارکم معنا بچوریا بچې مونږ سره راست اوس هغه بیا هم نه سپرېږي الله ته معلومات ده چې دا د ده زوی ده الله ته معلومات ده چې دا د ده لمسې نه ده الله ته معلومات ده چې دا د ده په غېږ کې رالوی شوی ده الله ته معلومات ده چې د پلار زړه څومره په محبت او په تکلیف او په یو تپش کې ده د خپل زوی لپاره چې دا اوس هلاک نه شي خو بیا هم الله ورته وایي چې دا د تا اهل نه انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح نو دلته د دوستۍ او د دښمنۍ معیار پلارتوب او زویتوب دی که عقیده ده عقیده او عمل ده عقیده بدله ده عمل غیر صالح ده نو بیا هغه غر کېږي او پردي پردي مسلمانان هغه د نوح علیه السلام سره د کشتۍ په نجات پیدا کوي پردي پردي مسلمانانو ته الله اجازه ورکوي چې ورسپاره شي خو د نبوت د خاندان سړي ته اجازه نشته ده ځکه چې هغه نو له دې ملت نه وتلی دی هغه د دې ملت سړی نه ده هغه شیخ سادي صاحب هم وایي که نه وایي پسر نوح با بدان بنشد خاندان نبوتش گم شد سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت مردم شد د نوح علیه السلام زوی د بدو خلکو سره ملګری شو د نبوت خاندان یې ورک شو ډېر ځلې داسې و چې د یو نبي زوی به بیا نبي کېده تر هغه وروسته ابراهیم علیه السلام نبي و بیا اسماعیل علیه السلام نبي شو اسحاق علیه السلام نبي شو همداسې یعقوب علیه السلام د زوی یوسف علیه السلام نو دا انبیاء علیهم الصلاة والسلام به خو د نوح علیه السلام په اولاده کې بیا نبوت دغه خپلو زمنو کې رانغی وي خاندان یې نبوتش ګم شو او د اصحاب کهف سپی د نیکانو سره لاړ وایي ذکر یې یاد د انسانانو سره کېږي او حتی ځین علما وایي چې الله به هغه انسان چې د انسان په شکل به بیا هغه هغه ته کرامت ورکولی کېږي نو خبره دا ده ورونو چې دښمن به په پتلانو په لباس او شکل په مظهر نه پېژني دښمن دی په عقیده پېژني که دا عقیده په هر چا کې وه هغه کافر ده او که دغه د تا عقیده په هر چا کې وه هغه د تا ورور ده هغه د تا په ملت کې ده د تا ملي وحدت له هغه روسي سره شته د مسلمان د لا اله الا الله محمد رسول الله وای او په لننګراد کې اوسېږي هغه سره د تا ملي وحدت شته خو د دغه ورور سره د سیکولر ده نشنلیست ده کمونست ده بې دینه ده او په کور کې د سره یو ځای اوسي د ده سره ملي وحدت نشته د پلارو د زوی ترمنځ ملي وحدت نشته ځکه الله وایي انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح او بکر صدیق به ما خپل زوی ته وایي چې که د ما تورې ته برابر شوی نو ما به وژلی وی دې ته به مې نه وکتل چې ما زوی عمر لوی کړی د ولا او د برا او د دوستۍ او د دښمنۍ د معیارونه دا په رنګ شکل لباس په دې باندې نه دی ولاړ دا په عقیده او په فکر او نظریه او مفکوره باندې ولاړ اوس راځي دا دویم پوښتنه ته چې دښمن له موږ سره ولې دښمني کوي دښمن دښمني را سره ولې کوي دښمن کېدای شي د ځینې اقتصادي اغراضو او اهدافو په خاطر له موږ سره دښمني وکړي کېدای شي د ځینې سیاسي مقاصدو په خاطر له موږ سره دښمني وکړي په دې خطه کې په دې ځای کې دوی کېدای شي سیاسي مقاصد ولري او ټول هغه جهتونه د خپل سیاستونو د پلي کولو په لاره کې خنډ ګڼي چې د دوی سره مخالفت کوي نو هغه له منځه وړي تر څو چې دلته خپل تسلط قایم کړي سیاسي لحاظ دا دا امکان لري کې دی شي د موږ په خاوره کې د موږ په ممالکو کې دومره ذخایر موجود دي د نفتو په شکل کې د ګازو په شکل کې د وسپنې په شکل کې د مسو په شکل کې د سرو زرو په شکل کې د لیتیمو په شکل کې د نورو معادنو په شکل کې چې هغه په دې وار دي چې دوی د باندې یو لک دوه لکه پوځ خپلې ککرې خاورې کړي خو د راتلونکو سلګونو کلونو لپاره د خپل ولس د هوساینې لپاره ذخایر دلته پیدا کړي او هغه بیا د مفته قراردادونو یا د مفتمانندو قراردادونو او یا د غلاو په شکل کې ویسي او هلته بیا د راتلونکو سلګونو کلونو لپاره او د راتلونکو پیړیو لپاره خپل ولس ته بنې هوسا کړي د دې لپاره د یو لک کارکرۍ خاورې چې پروا نه کوي یو دوه درې سوه پنځه سوه میلیارده ډالر دی ولګوي خو چې د راتلونکو څو سوو کلونو لپاره دوی منابعو ته لاسرسی پیدا کړي دا کېدلی شي دا ممکن یعنې د سیاسي اختلاف بنیاد کېدلی شي د اقتصادي مقاصدو په خاطر باندې کېدلی شي حتى تتاسي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا دا حتی نه شمه دا دایره تاو کړی دې ته ډېر متوجه ډېر متوجه اوسئ الله فرمایي ولا یزالون همیشه به وي دوی یو ځل دوه ځلې به وي پنځه ځلې به وي لس کاله به وي همیشه به وي او دا وینا د چا ده دا د الله وینا ولا یزالون همیشه به وي علما وایي دغه کله چې د نفي په مضارعات باندې ورداخل شي په دې کې تجدد استمراري پیدا کېږي تجدد استمراري دې ته وایي چې دغه عملیه دغه کار دا به مستمر وي دایمي به وي خو په نوي نوي شکل په نوي نوي پړاو رنګ به یې نوی نوی وي کله به دا جګړه د تورې جګړه وي کله به دا د تانګ جګړه وي کله به دا د اتوم جګړه وي کله به دا د سټلایټ جګړه وي کله به د رادیو د تلویزیون جګړه وي کله به د مکتب د پوهنتون په شکل کې وي کله به دا جګړه بیا د اقتصاد په شکل کې وي کله به دا جګړه د بندیزونو په شکل کې وي کله به دا کله به دا جګړه د اخلاقي رغل په شکل کې وي کله به دا جګړه د کیبل او د انټرنیټ په شکل کې په مختلف شکل رنګ به بدلوي هغه موضوع موقع ته او حالات ته به ګوري او هماغسې وسایل برابر جګړه به وي دوامداره وسایل به وي متجدد سره نوي نوي د جګړې شکل به وي بدل بدل په دغه یو شل باندې څه ته پوه شوې وایي چې یاره دا نور نه چلېږي دوی سره دا بدل یې څه ورته په دروازه کې هم ورته ونولوي یا دروازه په کړکۍ ورته دا وایي چې خپل د زړه سره دښمني شروع شوه چې راځه اربکیان ورته جوړ کړه خپل خلک یې ووژنه د خپلو خلکو یې ووژنه چې جګړې به شکل بدلوي وسایل به یې بدلوي ولا یزالون همیشه به وي دوی څه به کوي یقاتلونکم وژني به تاسو قتال به کوي د تاسو په خلاف د حتی نه مخکې یوه مرحله ده د جګړې استمرار د حتی نه وروسته د جګړې توقف ده جګړه به څه وخت درېږي چې موږ مرتد شو نعوذ بالله الله دې نه کړي تر څو موږ مرتد شوي نه وي جګړه به څنګه وي چا ویلي دي چې روانه به وي الله ویلي دي ولا یزالونه یقاتلونکم د تاسو سره به دوی څه کوي قتال به کوي جګړه به درسره کوي تر څه وخته تر څو چې تاسو مرتد کړي یردوکم واپس هم وګرځوي مرتدن کړي عن دینکم د تاسو له دین نه ان استطاعو که دوی دا کار وکولی شي نو دا حتی ته دا د جګړې د درېدلو د استمرار تر منځ حد فاصل ده د هفتا نه وروسته یوه مرحله ده د هفتا نه مخکې بله مرحله ده که موږ د هفتا نه راجع خلاصه وو یعنې مرتد شوي نه وو نو څه به وي زموږ په خلاف به جګړه به روانه که موږ د هفتا نه ور واوښتو الله دې نه کړي نو بیا به زموږ په خلاف جګړه درېدلې دا دا یو قرآني معیار ده دا د الله وینا ده د هر هغه چا په خلاف چې نن د کفر جګړه ولاړه ده هغه له حتی نه وراوښتي که هغه میا ده که ملا ده که رهبر ده که شیخ ده که دکتور ده که مولانا ده که تنظیمي ده که هر څوک ده چې کافر ده په خلاف جګړه نه کوي په ښار کې په بلډنګ کې په رادیو کې په تلویزیون کې په اخبار کې ځای ورکوي پوهنتون اجازه ورکوي ورته تا پسې په توره شپه کې په تور ځنګله کې په توره ځمکه کې درځي نه دې پرېږدي او دی په سومندره بلډنګ کې په نظر نه ورځي د کابل په ښار کې لوړ دنګې منارې په سر درولې دي انتنونه په سر درولې دي د ده په خلاف جګړه ولاړه ده د تا په خلاف جګړه روانه ده ولې ځکه ته له حتا نه راضي خوایې او د ده په خلاف جګړه ولې ولاړه ده د حتا نه ورخوا شوه په دې والي نه وایي نه چې زه اور اوښتی یم یو څه مې منلي ورسره یا به ټول ورسره منلي یا به نیم ورسره منلي او که دغسې نه وي نعوذ بالله نعوذ بالله نو بیا به د الله وینا دروغ وي چې الله وایي چې جګړه به روانه وي تر هغه چې تر څو تاسې مرتد نه دا د ده په خلاف جګړه ولې ولاړه ده د ما په خلاف جګړه ولې روانه ده که د ما او د ده اسلام یې دی نو چې ما ډبوي دی ولې پرېږدي ها ته یې څه کله ما د اسلام یې نو چې ما د به دی ولې پرې دي او کله د اسلام در حق دی او امریکایان د څه نه وایي نو بیا به امریکایان هم در حق دی بیا به موږ ګمراهان د دنیا ټول خلک به بیا د کافران چې وزا شوي دي له دوی سره دوی به بیا ټول در حق یو موږ بیا ګمراهان او دا کېدای نه شي چې امریکایان او کافران او داسې دویمه معنا ده په دې کې تأکید چې هیڅ کله نه یعنې په قوت سره دا خبره او دریمه معنا ده په دې کې تأبید یعنې ابدا ابدي ابدیت باندې په قطعي ډول باندې هیڅ کله نه راځي قطعي ډول تأکید شو او تأدیب یې هېڅکله شو او لم یې پکې لا یې پکې نفي شوه نو په دې کې څو معناګانې راټولې دي درې نه راضي کېږي په قطعي ډول نه راضي کېږي او هېڅکله نه راضي کېږي وای الله ته قدم کولای شو ولا يرضى عنك اليهود ولا النصارى لا يريد وای د لا هم دا معنا ده کنه خو په الله کې د رب نور شي نشته هغه کې واجب نه کېشته ده تأکید او تأدید دا کې نشته نو ځکه الله دا نه فرمایلی چې ولا يرضى عنك اليهود ولا النصارى ولن ترضى ولن ترضى هیڅ کله به راضي نشي چې راضي نه وي نو څه به یې په غوسه به یې ناراضه به چې ناراضه یې څه به راسره کوي دښمني به راسره کوي جنګ به راسره کوي بندیزونه به رانه لګوي را باندې لګوي مخالفت به راسره کوي تکلیف به را رسوي تبلیغات به راپسې کوي ځکه ناراضه دي رانه کوي دعاګانې خو نه راته کوي څوک شان ناراضه دعاګانې ورته کوي څوک اليهود ولا النصارى يهود او نصارى دا بل څنګه هیڅ کله په قطعي ډول راضي نشي تر څو وخته حتی تر هغه چې تتبع ته ومنې پیرو شي ملتهم د دوی د طریقې د ملت معنا موږ ته څه کړو طریقه او قانون دی ګوري الله دین هم نه دی ویلې دلته ځکه دوی خپل دین خپل پرې کړی دی خپل طریقه نه ده پرې مسیحیت نه تیر دي خو د خپل طریقې نه د خپل فرهنګ نه د خپل سیکولریزم او د خپل دیموکراسۍ نه په استرلیا کې په ایټالیا کې په ټوله اروپا کې چې کفر ورسره نه مني نه منه خو چې دیموکراسي ورسره نه مني نه دې پرېږدي فورا به وځي له دې خاورې نن د دوی ملت څه دی دیموکراسي ځکه مسیحیت نه خو دوی خپله اوښتي دي تښتېدلي دي نو ځکه خو د دې دپاره د دې آیات معنا د تل دپاره همداسې تازه او ژوندۍ وي الله دا نه دی ویلي چې حتی تتبع دینهم بلکې دا ویلي حتی تتبع د دوی هغه طریقه ونه مني هغه تګلاره د ژوند د ژوند بڼه یې ونه مني دلته بیا حتی راغله د حتی نه مخکې څه شی ده ناراضګي د حتی نه وروسته څه ده د راضي راضي کېدل راضي کېدل د ملت منل او بیا تر څو وخته به دوی ناراضه وي تر څو چې تا د دوی ملت نه منلی چې د دوی ملت او طریقه دې ورسره ومنله بیا به دوی له تا نه اوس نو په دې باندې تر ټولو سر خلاصېږي چې د امریکایانو کافرانو چې دا پلانې خېل زموږ دوستان دي خو بیا دوی وایي چې دا زمونږ بین المللي دوستان زمونږ خارجي دوستان نو دا له حتان اخوا دي که دي دا یقینا د حتان ور اخوا شوي څوک یې پکې وایي څوک یې نه وایي څوک پوره کافر شوي څوک نیم کافر شوي دي څوک په کفر سره رضا شوي څوک په غلامۍ ورسره رضا شوي په منافقت ورسره رضا شوي مقصد د حتان یې اړولي دي دا خلک رب العالمین فرمایي چې د حتی نه دې خوا ته به د تاسو په خلاف ناراضګي هم روانه او جنګ به هم روان او دغه جنګ به توقف پیدا کوي درېږي به په هغه وخت کې چې تاسو مرتد شئ دغه ناراضګي به په هغه وخت کې ختمېږي په رضامندۍ او په دوستۍ به بدلېږي چې تاسو یوې لاره او طریقه ومنئ حتی تتبع ملتنا نو دا حتی هغه فاصله مرحله ده چې د کفر او د ایمان ترمنځ یو سره لیکه ده چې د چا په خلاف جګړه ولاړه ده په دې پوه شي چې څه شوی چې د چا نه دوی خپله رضامندي ښکاره کوي که د شیخ الحدیث نه ښکاره کوي او که د مولانا نه ښکاره کوي کې ګیره په مخ دی او کې پګړې سر دی او کې چپن اغوستې ده که همتا لګوي او که د عطر بوی تېري او که هر کال حج ته ځي او په هر رمضان په حرم کې تېروي خو چې امریکایۍ چې نه راځي ده او تنخوا ورکوي او د دفتر د خلاصولو اجازه یې ورکړې ده د دفتر د خلاصولو اجازه یې ورکړې د پوهنتون او د مکتب او د اخبار او د راډیو او د تلویزیون د خلاصولو اجازه یې ورکړې ده دا له حتی نه وراوښتي که نه یې وراوښتي نو بیا بله سړي بیا بله خبره کېدای شي بیا به دوی په خپل زور باندې هلته پراته وي که دوی وایي چې موږ له حتی نه وراوښتي نه یو او بیا موږ خپل فعالیتونه د اسلامي فعالیتونه کوو نو بیا به دوی دا په څه شي کوي په زور به یې کوي دا زور به موږ ته هم راوښي چې موږ هم پناه ورو دی دوی زور دا خپل زور د دوی راوښي چې موږ دغه زور ده دونه هم تانګونه دي دونه هم پوځونه دي دونه هم تیارې دي دونه لښکرې را سره دي چې موږ هم راشو له دې ویرې او د تراه د تکلیف او د دې زندګۍ نه دین به خلاص شو د زور ته به پناه ورو که نه موږ به مو سره په امن کې اوسېږو زور د دې موږ ته راوښي د حضور په شریک یو کلشن کوب نه لري دا دفترونه ته جوړ کړي دا موسسې جوړ کړي دي دا هر ورځ شامپو باندې درې کاله ته ګیره نه دي چې کوو ځلېږي خلک پرې تېر باسي دوی د خپل زور راوښي چې موږ هم پناه ورنوځو خلاص به شو له دې جنجاله به خلاص شو زور لري دوی نو ته زور نه لري بیا پراته په څه شي دي دا جنګ په خلاف ولې ولاړ نه دا کافران ولې څه وایي ورته نه دا د حتا نه وروښتي دا د الله وینا ده دا د ما وینا نه ده دا د الله د کتاب څه شي د هغه آیتونه دي چې نه منسوخ شوي دي نه تاویل ته ضرورت لري لکه هر ملا ته ورشي هغه به هغه به همداسې درته شرح کوي ځکه په دې کې څه د تعویل او د تفسیر او د د استنباط خبره پکې شته نه ښکاره ښکاره ټکي دي نو دښمن له موږ سره دښمني ولې کوي د دې دویم سوال ځواب هغه دا چې دوی موږ له حتا نه اړوي دښمن ولې موږ سره دښمني کوي خطا نه غواړي مرتد کوي خپله طریقه را باندې مني موږ مرتد کوي او خپله طریقه را باندې مني کوم دین ورسره ومانه مرتد شو او کوم طریقه ورسره ومانه مخته چې د اسلام نه ورواوړو نو چې د اسلام نه ور واوړو دا د دوی هدف دې دښمني له موږ سره کېدای شي د اقتصادي مقاصدو په خاطر هم وکړي د سیاسي مقاصدو په خاطر یې مرسته وکړي خو اصلي هدف یې دا د چې موږ د حتا نه واړی چې د حتا نه واړی بیا به د موږ جګړه د دوی په خلاف خپله درېږي بیا به موږ د دوی په خلاف نه جنګېږو ځکه د دوی رنګ به هم اخیستی چې د دوی رنګ هم اخیستی نو بیا به د جګړې څه ضرورت چې طریقه هم سره یوه وي لباس هم سره یو وي خبرې هم سره یو وي د ژوند بڼه هم یوه وي اخلاق هم سره یو وي بیا به لیوني شي یو بل سره جنګېږو دا چې جنګ روان ده خو هر څه بېل دي سره د دوی هغې ته کفر وایي د موږ هغې طریقې ته اسلام وایي نو ځکه خو جګړه روانه ده دوی دا د اسلام او د کفر خبر له منځه سره وباسي او ټول به یو ډول شو دې ته بیا د دې په اوسنۍ اصطلاح باندې وایي ګلوبلایزېشن یا نړیوالتوب یعنې په دې نړۍ کې د ټول خلک یو ډول اوسېږي فکر دې یو وي عقیده دې یو وي نظریه دې یو وي لباس دې یو وي او د ژوند بڼه دې یو وي عقاید دې یو وي دا ټول هر څه دې سره یو وي ځکه چې دا ټول په یو کلي کې اوسېږي چې دا نن د ملي وحدت ملي وحدت وایي دا د ګلوبلایزیشن لپاره یوه مقدمه ده چې د نړیوالتوب لپاره شي باید د کفر د اسلام خبره له منځه وباسي ټول یو شی یو خلاص دا د د ګلوبلایزیشن یا د نړیوالتوب دا معنا ده دښمني څنګه راسره کوي دا ځواب خو ووایي چې دښمن څوک دی دا ځواب هم چې ولې دښمني کوي و دا چې څنګه دښمني کوي را سره دا دښمني په مختلفو شکلونو باندې کوي را سره کله د پوځ په شکل کې کوي کله د اقتصادي بندیزونو په شکل کې کوي را سره کله خپلې لښکرې راولي دلته زمونږ کور کلی قوم ورباندې بمباروي وهي وژني تړي ذلیلوي کله بیا په منډه کې خلک پیدا کړي دلته راته ملیشې او خربکیان او تنظیمونه او دا بلاوې جوړې کړي له مغزه یې تمویلوي او د خلاف باندې د اسلام په خلاف باندې استعمالوي خپل خلک راته د لښکرو په شکل کې خپل خلک راته د ملیشو په شکل کې خپل خلک راته د مشرانو او خانانو ملکانو په شکل کې خپل خلک راته د ملایانو شیخ الحدیثانو پیرانو دي حضرتانو دي دې بلاو په شکل کې خپل خلک راته راپورته او دغه جګړه دې کله د توپ او د ټانګ جګړه وي کله بیا د کتاب او د پوهنتون او د مجلې او د اخبار او د رادیو او د انټرنیټ او د تلویزیون او د سینما او د تیاتر او د فلم او د دې جګړه د دې څه کوي په څو شکلونو کې کله بیا انسي شکل کې وي د انسانانو شکل کله بیا جني شیطاني شکل کې شیطان راځي د چا په ذهن باندې کېږي قرار یې دي چې ترې دې دا خبره ونه وي لیدې نشه یې کې شیطان ور باندې راشي ځکه حدیث شریف کې کوم چې شیطان په انسان کې داسې ګرځي لکه وینه چې ګرځي ان الشیطان لا یجري من بني ادم مجرى الدم شیطان په انسانانو کې داسې ګرځي لکه نو چې هغه د کار خبره ده چې د کار ځای راشي بیا یې راته اشنا وي د کار نو دښمن په یو شکل کې له موږ سره نه جنګېږي دښمن زیاتره کوشش کوي چې تر عسکري جګړې په فکري جګړه کې موږ ته ډېره ماته راکړي ځکه په فکري جګړه کې چې کوم ولسونه او کوم ملتونه او کوم قومونه او کوم هیوادونه دا یوارې مات شوي نو بیا نه دي راپورته شوي په ټوله دنیا کې یوازې افغانان هغه قوم دي چې تر اوسه یې د غرب سره نه ده منلې خپل طریقه خپل لباس خپل ژوند خپل عقاید خپل نظریات خپل رواجونه خپل ارزښتونه دا یې ټینګ کړي دي بلکې یو پنځه شپږ فیصده لس فیصده خلکو به چې د کارونو مارونو کې ورسره منلي خو په کلو ولسونو او بانډو او درو په دې کې دا نه ده منلې نو بیا دوی څه وکړل دوی چې دلته راغله نو بیا یې دا ټول خلک له یوې مخې په خپل ځان کې په خپل جال کې د راګیرولو په خاطر باندې مختلفې طرحې او توطیې جوړې تلویزیونونه د بي بي سي راډیو د امریکا نه تر راتګ د مخکې څونه وخت لپاره نیم ساعت اوس د څونه وخت لپاره ده څلېرویشت ساعت څلېرویشت ساعت د امریکا راډیو څو د څو ساعتو لپاره وه نیم ساعت لپاره اوس څونه ده څلېرش ساعت په اف ام کې علایده او له هغه ځای نه علایده پخوا به یوازې د خبرونو برخه درلودله اوس هره برخه لري اوس شعر کې د ژوند رنګونه هم راغله چې د یو رنګ هم پاتې نه ده اجتماعي برخه پکې شته تعلیمي برخه پکې شته د صحت برخه پکې شته د اقتصاد برخه پکې شته د تجارت برخه پکې شته د اخلاق برخه پکې شته د ادب او ادبیات د شعر او شاعرۍ برخه پکې شته د د سندرو د ګډا برخه پکې شته د عشق او عشقبازۍ او نکلو نجونو علاقانو ته د درامو په شکل کې د مینې او محبت او د پیار کولو شلو طریقې ورښودل دا پکې شته چې شمسو کیسې به مو اورېدلې وې که دا یې خلکو ته یې خلکو په نجونو پسې روانېدلو او په کلو کوڅو په اطرافي ژوند کې د خلکو د ځوانانو د پېغلو تر منځ د فساد د خورولو ذریعې جوړه کړې د ازادي راډیو کې مې ودان پکې را پیدا شو دا د غلامۍ راډیو تلویزیونونه په ټول افغانستان کې یو تلویزیون و اوس تر دېرشو پورته شوي دي تر دېرشو پورته شوي په کابل کې هرات کې مختلفو نور ځایونه ټول افغانستان کې یو مرکزي راډیو و یو څو یا خوا دې خوا ته نورې څانګې وې اوس تر یو سل او اویاو سټېشنونه پورته شوي او دا ټول د یو سایډیک مرسته باندې چلېږي هر ولسوالۍ کې راډیو په هر بیس کې راډیو هر عسکري مرکز کې راډیو د شورونو خو سندرې پکې خپرولې خو چې اوس پله درنه شو اوس پکې د شیخانو ترجمې هم ورسوي د شیخانو ترجمې هم ورسوي او بیا پکې د پنسیریانو شیخانو ترجمې ورسوي ولې په دې خاطر باندې چې په دې سر کې چې د پنسیریانو غوندې د وادیانو غوندې خلک ډېر ولاړ دي دا استاد دې ته متوجه یې چې اورې کې نه وي د ټولو نه ترجمه خصوصا په رمضان کې په نورو ځایونو کې اوس لګیا دي ترانیم پکې ورسي ترانیم پکې ورسي ما چې په هره طریقه باندې چې دا خلک ارام کیږي په هغه طریقه باندې دا خلک ارام د دوی هغه عواطف د دوی احساسات د دوی ارادې دا وربدل وي که نور هېڅ نه وي دا خو وکړي شعر دا بد خلک نه دي که بد وای نو اوس به ترجمه ورسوله که بد وای اوس به ترانه پکې چلېدله نو خو بد نه دي چې هغه د ښه کارونه کوي نو نو هر ډول دا ټول کارونه په دې خاص روان دي چې یو فکري جګړه ده د دې ولس په خلاف تر څو دا ولس د ځان لپاره تابع شي او اول ټکی چې دا راولي چې د انګرېز او امریکا دا زما دښمن نه ده ځکه دی راته پول جوړوي دی د ملي پیوستون ادارې راته چلوي دی خوړونه راته پخوي ترجمې د بیسونو نه چلانېږي راډیوګانې پکې شته ده ترانې پکې شته ده دا دښمن نه ده اول ټکی دا دی چې د تا په زړه کې دا در کوزه کړي چې دا د تا دښمن نه ده دومره مکار دښمن ده چې اوله راغلی تاسو به یادېږي که نه نن نه یولس کاله مخکې چې هم به یې بمونه راغورځول او هم به یې د بمونو سره یو ځای د لوبیا او د وریجو خلکې راغورځول په هرات کې دا وشو هم به یې بمونه راغورځول هم به یې ورسره په همغه کلیو په همغه ځایونو کې د د لوبیاو د وریژو د نور خوراکي موادو د دې خلطې به یې هم راغورځولې یو ځای دا هم اورېدلي وي چېرته لیدلي وي راډیوګانې به هم راغورځولې راشه یو خو ته غنم رېږدل یو خو ته بمونه رالېږي نو دښمن دښمني را سره په مختلف شکلونو کې کوي د مکتب په شکل کې را سره کوي نصاب را بدلوي د لباس په شکل کې را سره کوي جامې را نوباسي پتلون خامخا راغوندي دې پتلانه یې مکتب ته نه پرېږدي په افغاني لباس کې مکتب ته نه تللی د رادیو په شکل کې راسره کوي د تلویزیون په شکل کې راسره ګوري په افغانستان کې ځینې تلویزیونونه داسې راله او تل داسې پکې را پیدا شول چې دوی لا په باندې ناراضه دي دوی لا ورته لنډغرتوب او کفر او د ملت د عقایدو سره مخالفت ورته وایي خو چا وکولی شول چې بندې کړي سترګې وکولی شو چې بندې کړي اطلاعات کلتور وکولی شو چې بندې کړي هېڅ چا ونه کولی شو ځکه دا د دې مستعمرونو د دې د دې یرغلګرو تلویزیونونه دي ما د مخې څو افغاني پښتنې او پارتیبانې څېرې ورته پیدا کړي ازبکې وزارې څېرې ورته پیدا کړي نور تر شا ټول همدوی کارفرمایان دي ټول نظام او ټول حکومت ونه شو کولای چې یو برنامه ورباندې ودري یو سریال ورباندې ودري یو ډرامه ورباندې ودري د یو لک کاله چې دي ټول هم دا یو چې وایي چې دا پلانې سریال بند کړ څوک لري بند شي دا جګړه ده دا تلویزیون نه ده دا توپ ده دا هره ورځ د ملت ذهن بمباروي دا هره ورځ د هرې ښځې د هرې پېغلې د هر ځوان ذهن او عقل او فکر بمباروي په کور کې دننه په کوټه کې دننه دا فساد د هغو کور ته ورننه باسي خو به په کلی کې چې څوک لنډغره ولیدل نو اعوذ بالله به دې ولې لاره به دې ورته کړې اوس د دوه سوه دیوالونو په منځ کې د کوټې په منځ کې لور ته لنډغر تلویزیوني ښځه لنډغر انګریزان لنډغر هندوان دا پکې ګرځي د لور او د ښځې په منځ په مخ کې د اولادونو په منځ کې د دوی ګډي لباس هم هماغسې در تبدیل کړ د خبرو طریقه هم هماغسې در تبدیل کړ رواج هم هماغسې در تبدیل کړ حتی چې مصرفي شیان په کور کې داسې شیان رواج شو چې هغه مخکې به هیڅ اغوستل نه نه یې اخیستل نه یې ضرورت ورته اوس هغه د کور د اساسي ضرورتونو نه ګڼلی شي ځکه چې هر څه تلویزیون کې ویني نو اشتیا یې ورسره دوی غواړي د موږ ټولنه را بدل کړي د موږ عقیده را بدل کړي د موږ نظریات را بدل کړي د موږ ارزښتونه را بدل کړي د موږ رواجونه را بدل کړي دا هر طرفه غربي کړي او دې عملیې ته دوی وسټرنایزیشن یا تغریب یا غربي کولو عملیه ورته وایي دا نور ولسونه غربي کول چې غربي شنو بیا به د غربیانو په خلاف ولې جنګېږي نو بیا خو به خپل استادان دي به شاګردان دي استاد په خلاف څوک جنګېږي دوی غواړي چې موږ باندې خپله استادي ثابته کړي نو د موږ د ملت هر څه رابدل کړي نو یوازې د ټانګو د توپو د کمینو د بمو د میزایلو د ډرون جنګ نه ده دې کې د اقتصاد جنګ هم ده دې کې د فرهنګ جنګ هم ده دې کې د اجتماع او ټولنیز جنګ هم ده دې کې د ارادو د عزایمو د احساساتو د عواطفو د دو جنګ هم ده